چې هغه يهوديان دي په هغه رد کوي دیم ربط دا دی مخکې صورت کې زیغ د ذکر شو د قلوب د يهودو چې د يهودو په ځړ کې الله کوګواله پیدا کړی دی او کوګاګي دي په دې صورت کې ذکر آثار د هغه د زیغ ذکر کوي دریم ربط مخکې صورت کې ترغیب او جهاد ته نو دلته ترغیب دی اوریدو د خطبه د جمعې ده د دې لپاره چې ته د جهاد بارکه سواوري پاغي کې او سیاد کې سلورم ربط دا د مخ کی صورت کې بشارت په بعثت د نبی صلی الله علیه وسلم او چې هغه زیر عیسی علی السلام ورکړي او دا هغه بار کې نو په دې صورت کې وای چې هغه زیر چې کوم عیسی علی السلام ورکړل هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی داوه د دې صورت په دې صورت کې رد کړي په دریو دعوود يهوديانو يهوديانو درې دعوی کړې وي ومنګه مولیان او علما او غټ خلق یو منګ ته د انبیاو ضرورت نشته نه د پیغمبر منګ پویګو پخپلا نو پاغو منره دو که په پنځم نمبر آیات کې په دغه خبره دویم خبره د دوه دا وا چې موږ اولیاء الله یو د الله دوستان یو موږ الله ته ډیر زیات نږدې یو او سلورم دا درېمه خبره چې موږ فضیلت موږ ته راکړی شوی دی د یو مصطف د هفتې د ورځې دغه فضیلت او غورواله تاسو مؤمنانو ته نه دی راکړی شوی دا درې وړه خبرې به د دورت کوي خلاصه د دې صورت دعوه د توحید ذکر کوي پاولنی آیات کې په عنوان د تسبیح سره چې یسبح لله او په صيغه د مستقبل سره یسبح لله راوړي دي د وجنا چې الله بادشاہ دی الله د نبی صلی الله علیه وسلم را لېګلې دی او د نبی صلی الله علیه وسلم موصوف ته په صفاتو کامله سره د تر قیامت پورې د پیغمبري آینده لپاره او بیا الله خپل صفت ذکر کا القدوس اشاره وکړه چې هغه علما غیر عاملین هغه يهود دي او کدي يهود غوندي علما نو پاغو الله رد کوي هغه بعث په معنا د خلقوم راځي په معنا د ارسلوم راځي دا الله غزاد ته چرالې ګل دې پامیانو کې پان پړو کې پیغمبر ان پړ سو کو دا عرب او دا ان پړ ورته ولې وي ځکه دوسر آسمانی کتاب نو چې آسمانی کتاب ورسره نو پاغلی حاصل دا ان پړ دي نو ځکه هو الذی بعث فی الامیین او امیان عرب مشهور په امیتوب باندې هلان کې نور خودو ډیر فصیح او ډیر بلی خلق پکې مو سبعی معلقې شان دا شان کتابونه دوی لیکلیو اشعار به جوړول خسته خسته امیانو آسمانی کتاب ور سره نو ان پړو په دغه لحاظ سره رسولا منهم الله یې اوملي ګ پري امیانو کې پان پړو کې پیغمبر منهم د دو د جنسنا یو صفت امیین اشاره ستا چې عربو کې بعث فی الامیین ور یو بعثت فی الامیین دی یو الی الامیین الای نه دی ویلی فی ویلی اشاره ست چې په دوه کې الله دې پیدا کړ دې عرب دې بیا د نبی علی السلام په عربیت کې چې څوک شک کوي علامه روح المانی او قرطبي ولا دا ټول وي داغه ایمان نشتی ځکه د نبی علی السلام عربیت عربي کېدل دا د قران نه ثابت دویم صفت رسولا رسول به پیغمبر دی رسول الله استاد دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رسالت کوم څوک شک کوي یا انکار کوي نو هغه مې ایمان نشتی درې مینوم ددو د جنس نه دی انسان دی دا ګور نبی رسول الله الله په عربو کې راولې کنه نو عرب الله پاک په تمام انسانانو کې عجمو کې تمامو کې غوړه سوق دي عرب او عربو کې بیا غوړه سوق دي قریش په قریشو کې غوړه سوق دي هاشم بنو هاشم نبی صلی الله علیه وسلم الله پاغو کې راولېګا او اشاره دي ته وکړه چې مضبوط نسب والا دی خسته نسب والا ځکه الله پاک انبیا په کمزوري نسب کې نه رالېږي کم نسب کې نو نبی علیہ السلام الله په اوچت نسب کې را لګل په هاشمیانو کې دا درې صفات د نبی علیہ السلام ذکر شو امیین چې عرب دی رسول استاد پیغمبر او د بشر اوس ولغه متصوفو هغه صوفیانو هغه لنوم دغه کې خو تصوف چې کوم شریعت شرینو مو تزکیه النفس هغه کټ ک نو نوم یو لکه خو تصوف او پکې نور ځان له خرافات دایرانه نه باسل به منګه صوفیانو چې چل کو تزکیه د نفس کو نو غړیږي وسره نو په جمعاتونو کې به غړیږي پار په لارو کې به ګډیږي او بدریږي را روان دي او ګډیږي به نات سره یو تن ورته نات وی کنه نو دو ورته ګډیږي ټول وېستي چې دا منګه تزکیه د نفس کو من متصوفه یو ويعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم بور کوي دوته د قران عظیم تعلیم د کتاب بور کوي والحکمت او د سنت تعلیم باور کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سره را لګل دي د پاره چې دا قران عظیم خلق ته بیان کی کوم چې هغه تنازلی دارنګ سنت پر خلق ته وخی وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر کو دا خلق د دینه مخ کې په گمراهی سرګند کې نو تپوس نبی علیہ السلام نو کې روایت کې راځي چې من هم یا رسول الله هغه سوق دي چې هغه لانه دي راغلي لا یو ځشي نه دي یو روایت کې راځي چې هغه سلمان فارسی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام خوا کې ناس نو درې زره تن تاسو شو په سرورم د نبی علیہ السلام داغه په بشا من لاس کې خود منهم رجال د دون په خلقي که چرته علم او ایمان بره په سوریا منی کنه وو اسمانون لپاسه نو هغه زنه باغو د علم راوړي یا بعض خلکو دا غینه د استدلال کو چې دا امام بو حنیفه رحم الله دغه دی ځکه د صحابو نه رستو په دې امت کې لوی عالم څوک دی امام بو حنیفه رحم الله هغه الله ډېر لوی علم ورکړو نو باز خلکو هغه نه استدلال کو مالکیان نه د امام مالک رحم الله دی الله په دې امت کې لوی لوی علما پیدا کړ یا واخرین منهم لما يلحقوا بهم نور خلق ته رسو ده دونه چې نه دي رسیدلی دا غو مرتبه ته نور خلق ته رسو را روان دي تابعین دي تبي تابعین دي علما دي مرتبه ته خداغو نشي رسیدلی ورپسې را روان دي دوی سره یو ځای شي دي وهو العزیز الحکیم دا غالب حکمت والا دی دا الله ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل له الله دا د فضل دی د الله یؤتیه من یشاء ورکی هغه چاته چې غواړي الله خوان د فضل لوی دی الله دا غو جواب کیږي تاسو علما یې مولیان یې خو تاسو مثال لسی سره د خر خر پشان دي خر منی سپاری کتابونه غټ غټ کتابونه په بار کا کنه ادا کتابونه هغه وډیو زیتا بل زیتا نو تشي ور سره خوښ شو درنواله د کتاب د وجه دارنګ هغه پیټه وډیو زنه بل زیتا روان دي دغه یو بوج په پروت دی خو د خرته نه څه پیدا وانه غستا غټ کتاب دی نو په شای پروت دی پروت دی کنه ډیر کتابونه دي الله دغه شنه تاسو عالمان یې علم تاسو بکړي حکم بیان چې د علم او په عمل هغه تاسو نه کوي عمل مليانه الله مثال دا کسانو چې ورکړې ورکړې شوی دی هغه ته ذمہ داری د تورات حمل التورات حمل په معنا د کفلو حملو کفلو ذمہواری ورته ورکړې شوی دی تورات تورات ذمہواری دا چې په دې عمل وکړي علما دا بیان کوي خلق تعوام توخه هغه نه عوام توخه نه ذکر خلق ته نه ذکر او نه هغه ذمہواری د تورات چته کړه بس صرف پیسې په ګټلې نو ثم لم يحملوها بیا هغه ذمہواری دوا دا نکړه الله کمثل الحمار يحمل اسفارا د دو مثال پشان دغه خر دی يحمل اسفارا چې بار کې پاغه باندې کتابونه غټ اسفار سفر اوس دوی من خو اولیاء الله یو کنه الله ته نږدې قلق یو موږ د الله دوستان یو نو دوی ته راځي مباهله وکړه تاسو چې موږ د الله دوستان یو د الله سره زموږ تعلقات ته مینه ده محبت ته نو چا سره چې دوستی محبت یې کنه خو ته غواړي کنه نو د الله خوا ته تلو صرف یو مرګ دی چې مرګ راشي سره الله ته ورس راځي یو میدان ته وځو راځي تمنا د مرګ کو نو موږ به الله ته ورسو کنه چې تاسو د الله دوستان دنیا کې چل کو راشي مباهله وکړي او پیغمبر ایو الذین هادو ان زعمتم اے هغه کسانو چې يهوديان یې هادو تهودو ان زعمتم انکم اولیاء لله کچر تاسو دعوه کوي د دې خبرې انکم اولیاء الله چې تاسو دوستان یې د الله اولیاء لله تاسو دوستان یې د الله من دون الناس سوا د نور خلقنا نو فتمنوا الموت نو او غواړی مرګ علی الکاذب په دروغ جن باندې چې دعوت ولا ورکه کندو ته انکار وکړه الله وی لا ولا تمنونه نغواړي دومر ابدن چری ولی بما قدمت ایدیهم په وجد هغه عملونه چې مخکې لیکل لا سن د دوی دو چې کوم عملونه کړ دي کنه دو تپته د ټولي بد عملیان دي د دې وجه نه دوست کوي اوس د دې زنه هغه درې مخ خبره دا غو ذکر کړي درې می اعتراض چې ګورم موږ ته فضیلت یو مسبت ملاو شه دا افته رز موږ الله غوړه کړی په یو مسبت باندې استاد سره یو مسبت نشتی داغه جواب کوي چې ګوره تاسو ته یو مسبت الله ویلو نسوارا او ته يهود ته چې ځان له یو ورځ غوړه کې په دې افته کې نو دی يهود ځان له افتیر از غره کړو نو جواب ورته دا چې ګوره تاسو خو افتیر از ځان له خپل غره کړل او موږ له الله جمعې رز غره کړل موږ ته الله دې جمعې فرضي دا تاسو د پر غره رز د فضیلت نو موږ له الله د جمعې رز را کړل پکې جمعې موږ دې استاد غروان نه شو بیا تاسو صرف په غرض باندې عبادت کوئ مونږ ته پکې دا هم اجازه سته چې د جمعې مونږ وکړو نو بیا ځان له مالو ګټه حلال پس مکه کې وځي دی پس اے دی ایمان والو اذانو دی للصلاه من یوم الجمعه کله چې आवाज وشي اذانو دی کله چې بانګ ویل شي د بار د مانځه می یوم الجمعه ته درځي جمعې کله چې جمعې پر ځبانګ ویل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې او عمر رضی الله عنه بانګ په ویل کې د امام مخامخ جمعات په گیټ په یو بانګو پاره وخت کې او بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه دور کې خلک ډیر زیات شو نو هغه بیا دویم بانګ شروع یو بانګ به بیا داسې بار یو کوټه وا یا بازار هغه کې به وي او دویم بانګ به بیا د خطبه د پاره وي نو اذا نودي للصلاه دینه مراد هغه دویم بانګ دی چې کله دا بانګ ویل شو نو بیا تا نور کارونه ناجایز بیا راځه سیدا جمعه تر ده او امام خطبه وې دغه نرس نو ځکه اذا نودي للصلاه او مخکې تیر شي دي اذا نودي الى الصلاه الته الای ویل دلته لام وی فرق دا دی چې الته چونکی د عام منځونو د پاره بانګ دی نو د عام منځ او د بانګ منځ کې کم از کم لګه فاصله دومره فاصله چې دوه رکعات سلو رکعات پکې ځای نفل کول شي او دلته د خالص د خطبه بانګ نه کنه دا خطبه چې دام د جز د منځ نه د دې وجه نه منځ کې فصل نشته نو ځکه لس صلات وي کله چې بانګ ویل شي د موز د پاره د موز د جمعې د پاره نو فسعو الی ذکر الله نو فسعو زر روان شي ذکر د الله تا ګور دلته خو سعی وکړي منډه وای مونږ پسې حلان کې منډه وهل په حدیث کې من راغله کنه چې موز پس یو منډه نه موز د رکعت پس چړونه دي کنه نو جمعات کې را منډه وي نو ټپ ټپ ټپ دا را منډه وي دا من راغله آرام سره برازي کوم قدم سره چې تسنګ ګرځي هغه شان برازي منډه بنه وای موز پسې اطمینان سره برازي نو دلته فسع او منډه وای دا سعی اصل کې د زړه ده چې د وخت نه ځان تیار کا جمعې ورځ ده کنه بعضې کسان چې خطبه شروع شي را روانې دوستو حالان کې فضیلت دا دی چې سړی وخت نه راشي جمعې پر ورځ څومره چې وخت نه راشي اول وخت کې راشي نو ده ته دومره ثواب دی لکه اوخ ورپسې لکه غوی ورپسې لکه ګډه بیزه او اخر کې بیا چرګه واګای او کله چې بانک شروع شي د خطبې نه به شي نشته دیو جن وخت نه راشي بل فسعو مطلب دا دی چې زر تیاری او که صفا کپړی واغونده ولام به خوشبو په ځانو لګوا اشاره غي ته ده هغه مسنون طریقې سره روان شه وزر البيع او پرې د خرڅول وزر البيع ولي وي هغه وجه دا ده چې جمعې موز دا باندچیان راتل لرل نه خلق پرات چرنا بغل نو هغه به چې سوداګانی ولې دي کنبار نو هغه ته به ودرېدل هغه به اغستی نو الله دې موز دراغلی نو هغه خو ډیر خلق ته نو وزر البيع دکاندار ته ته د خپل دکان بند کا مسودا بنه خرڅي کنه کله چې منځ شنو بیا دکان کولاو که خیر دی وزر البيع پرې د خرڅول شرای نه دی ویلي نو فانتشروا فی الارض خواره شي په دې ځمکه کې فانتشروا فی الارض دې ځمکه کې خواره شي دا امر د پاره د وجوب نه دی او تاسو ته اجازه ملاو شو چې جمعې مز دی وک هغه نرسته و د خیر دی ځان له حلال مالو ګټه تجارتونه شروع کا فانتشروا فی الارض او دا من لا نو راغلی چې کله خطبه ویلې کیږي نو خبرې بنه کوي چرته پاسه بنه ځکه خود خطبه دوران کې که څو خبرې کینو بل تن ورته نه وي چې خبرې مکوا ځکه دې سره خبرې شروع شوې کنه یو تن خبرې کوي ته خبرې مکوا هغه ورته ځه سړی ز کوم یا نه کوم نو تاسو سره خبرې شروع کړي نو خبرې برغول شروع شو ځکه حدیث کې دا ته بچاته نه و چې خبرې مکوا ځکه دام ګناه دی کوم کس چې خبرې کوي وی فرشته د تاواز کوي د خطبه دوران الله بنده وی خبرې مکو دوباره ورته بیا وی د الله بنده خبرې مکو دریم ځل منه چې بیا دی ونش نه غورته لعنتی غلې شکن خبرې مکو بیا بلانت وی ځکه خطبه اوریدل واجب دي او حدیث کې راځي چا چې خبرې وکړي نو جمعه لغوا شوه من مس الحسا چا چې ګټي هغه مسجد نبوي کې نری نری کانه غړزولې جمعه چا چې دا کاني ځان ته برابر کړ خطبه دوران کې نو جمعه لغوه شو چا خبرې وکړې نو جمعه لغوه شو نه به خبرې کیس پنه کوي ځکه دا جمعه خپل یو فضیلت دی دغه فضیلت په نه ختمه په څه معنی په دې لغوه کارونو باندې نبی علیہ السلام خطبه ویلا هغه تاجر راغی تجارت سامان راوړ نو صحابه هغه ډولګي وو هغه تاجرانو به ډول وو ډولې وو نو صحابه چې کوم ناس اکثر هغه ټول لاړ نبی علیہ السلام سره دولس کسان پاتې شو نو الله غته اشاره کوي و ازار او تجارتا کله چې دوی ویني تجارت لرا او له ونن فضو یا عبس به فائدې لبي ویني ان فضو الی ان فضو الیها روان شي دوی هغه ته منډي کې هغه طرف ته وترکوک قائما او پریتا ولاړ وترکوک قائما قائما کی اشاره ست ده چې خطبه په ولاړ وي په ناس باندې وای زمونږ یو مولوی سی وکنه هغه خطبه ویل نو خطبه نه چې کله کینې شي په منبر ناسي کنه نو بانګ ویل چې بانګ یو نه هغه په ناس ته خطبه شروع کړه نو چې کله غاوله نه خطبه ویل کنه نو بیا حیران شو چې چلو کما یو مقتدی او مزاقی غني هغه مولوی سی دا بل خطبه په دې پروت وای دا یو خو دې په ناس ته ویل وترکوګه قائمه چې موږ د الله اولیاء الله یو موږ غره خلق یو نو په دې صورت کې اخبار د منافقان ور کوي چې منافقان اغم دغه شان داوی کولې نبی علیہ السلام ته انک لرسول الله او زړه کې دا خبره نه و په خلی استبداوی نو دا منافقان او دا يهود یو شان دي دویم رب د مخ کې يهوديانو مانعين د جهادو دا غو ذکر وشو چې رکاوټ په جهاد کې سوق دي دغه يهوديان دوی د جهاد نه منع کول کول نو په دې صورت کې رد کی پاغه چا باندې چې هغه انفاق فی سبیل الله کې مانع دی چې د الله په لار کې خرج نه منع کول کوي يهودو د جهاد نه منع کول کول نو په دې صورت کې ذکر د منافقینو کوي چې هغه منع کول کول د څه نه د انفاق فی سبیل الله نه درې مخکې صورت کې قبایح د يهود بیان شو نو په دې صورت کې قبایح د منافقانو بیانې چې دا منافقان دا یو قبیح خلق دی دعوه د دې صورت زجر ورکی منافقانو ته په منع کولو سره د انفاق نه او سره د بیانول ددو اتلس قبایح خلاصه د صورت په دې صورت کې اول شهادت ته پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم بیا اتلس قبایح د منافقانو ذکر کړي چې دا کوي وکړه انک لرسول الله ته د الله پیغمبري د خبره خو سیدا الله ورته ولي وي چې ان المنافقین لکاذبون منافقان دروغ جن دي دا ورته ولي وي داغه دوه وجې یو وجه ده چې کله ته یو داوا کوي کنه یو خبره کوي ا خبره ستاسو د زړه او د خوري موافقت هغه کې نه نو دې ته لیکي کې دروغ دا دو پسړه کې دا نبی رسول الله ته پیغمبر نه پسړه کې په دې خلی وي سبین نقل رسول الله الله چې رد کړل چې تاسو منافقان یعنی پسړه کې تاسو ایمان په نبی رسول الله نشته د دې وجنه تاسو تر په خلی وای نو را دې پیوکړه او دویمه خبره ده چې دوی دغه بنی مستلق نه واپس را روانو کنه غزوه نه نبی علیہ السلام سره تللی نو واپس را روانو الته چې من کله ورسو کنه مدینه ته لا یخرجن الاعز منها الازل موږ نه با او کوم چې موږ عزتمن خلق ځان ته عزتمن وي ابي ابن کعب دا عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنډي خطیب سے ورته ابن برغنډي وي هغه عبد الله ابن سلول شو کنه مشهور منافق رئیس المنافقین هغه ځان ته عزتمن وي چې مونږ کله نبی رسول الله سره واپس لاړ شو مونږ به د صحابه ادا نبی رسول الله ته د مدینه نه وباسو مونږ معزز یو دا عزتمن نه دي چې موږ به دا عزتمن موږ عزتمن به دا ذلیل له وباسو دا خبره تو کړه و اتخذوا ايمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله ګرځوي دو خپل قسمونه لره جنتن ډال دا قسمونه ولې کېډر دې لپاره چې خلقونه ځان بچ کړي مسلمانانو مؤمنانو صحابهونو ځان بچ کړي چې موږ مسلمانان یو فصدوا عن سبيل الله الله دا د دې وجنه بانهم دا د دې وجنه چې امنو دوی ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وک ګور یو ځل ایمان راوړو یو ځل کفر وک نه سار ایمان راوړي نو ماخام کفر کوي نو ماخام ایمان راوړي نو سار کفر کوي ادا هر وخت کې دوه دغه چل نو چې دا شی شروع کونو فتوبیا علی قلوبهم مهر ولې شو دي مهر ولې شو دي دو پسونو باندې فهم لا يفقهون نو دو نه پويږي فتوبي على قلوبهم الله پاک دو پسونو باندې مهر واو ولې چې ایمان راوړي کفر راوړي کفر بیا کوي بیا کفر کوي بیا ایمان راوړي دا په مخه نو فتوبي على قلوبهم هغه زړه سره مطبوع شوی دی مهر په لګیلې شوی دی نو چې زړه باندې مهر لګیت کنه اوس دغه قباحتونه ذکر کړي اذا واذا رايتهم کله چې ویني ته دي منافقان لره تعجبو غاجتامم تعجب کی با چې تعالی را تنی ددو تعجب غاجتامم مزه بدل را کی ددو د جسمونه داسې باډیانی به خسته خسته پیړ پیړ لحیم شحیم چورته وي پیړ پیړ وي ته چورته کې تعالی مزرا کوي داسې خسته جسم دی ول خپل جسم نشو نه ما کې لګیدل لکنه بل څه کار خو نشتی ظاهر نور اعمال خو دې نشتی خو دې خپل ظاهري نشو نه ما کوي هو ان یقولوا تسمع لقولهم کدوی خبرې کوي نو تسمع لقولهم نو غوږ به دې ته د دوه وینا ته په خبرو کې ډېر فصیح دي بلیغ دي ډېر فصاحت او بلاغت په خبرو خامخ به ورته غوږی دی سره دوستو ورګه غوږ ورته کیږي تسمع لقوله خو الله وکان نوم خشوب مسندا ته به وای دودي هغه لرګي لرګي و درول هغه لرګي و درول شوی دیوال ته کأنهم خشب مسنده ته به هغه لرګي دی چې و درول شوی دی دیوال ته زمنګ په دې علاقو کې ولرګي دریاب کې راځي اغه لرګي شپږ میاشتې نور تکې د کنداز دیوال ته ودروا چې تبر ولا روا چې بیا غ پکې غ لون والی و چیږي نه نو چولې کېږي هم نه نو کته بل فرض پور کې کېږي کنه نو لوګي کوي ورم نه بلې الله هغه لرګي ته اشاره کوي کأنهم خشب مصنده ته وای غلرګې دې دیوال ته ودرولې شي د هیڅ کار دی نه دی اغلرګي ته چې اسی ګوري کنه ډیر خسته جسم دی هغه ډیر چې له مزه ور کوي نو چې دا غټ لرګي دې نه ډیره فایده واخله هغه شي یا دنه مراد څه شي هغه ډډ لرګي په کوټه کې نشي لګولې اسی چورته ګوري ته به دا خسته لرګي دی او چې پکې ګوري هغه وینو خړل دی ډډ دی د دې منافق مثال هم دقه دی لپاسه خو ډیر لحیم شحیم دی خبرو کې ډیر پوه دی خو د ایمان جوړه پکې نشته ایمان پکې خست نشته او دومره بوز دل دی يحسبون كل صيحه عليهم ګمان کوي دی دو کل صيحه عليهم چې هر چغه د دو خلاف ته کل صيحه عليه هغه سړی چې د سقې پټ کړو کنه نو که دوته نو به یوځي خبره کوله نو هغه به څه سقې سقې کوي پکې نه هغه وسنه نور خبرې کولې کل صيحه عليه دیم دا سوچ کی چې من خو دی خو منافق ته کنځل کار چې سره چل ولې کړلې چې دوه تنه یو ځای کې دوست خبرو کړه دوست وي دا څه ځای کې کېناستل دا د منافق علامت دی شکی دی همیشه د ذهن کې شک دی او یره د پدې شک کله صیحتن علی بل سی بد صفت هم العدو دو دشمنان دي دو پورا دشمنی کوي دا د الله دشمنان دي نو فحذرهم ځان ته نه ساتي چې داسې قسم صفات به کنه نو داسې دشمنان دي تاسو هم العدو دو پورا دشمنان دي تاسو نو فاحذرهم ځان ته نه ساتي قاتلهم الله الله دې دو تبا کړی خیر ورته کوي قاتلهم الله تبا دې کړی الله دوی لرا ان یؤفکون څنګه واوړل شو د حق نه باطل ته اے چې ورته راځي قران تکینو راځي قران درس شروع دی روزي میاشت راځي درس تکینو سر به وي زې زې تاسو تاسو زې خیر دی وسګار خلق یې منګه مصروف خلق یو ټول شپه بارو ګرځو راو ګرځو کارونه وکړو نو دروازه ودی کیو کنه لو ورؤسهم دوته به چې پیغمبر ناصر راځي هغه بدله بخنه غواړي دعا بدله وکړي راځي و اذا قيل لهم کله چې ویل شو ته تعالی او راشي یستغفر لكم رسول الله چې بخنه غواړي تاسو ته د الله پیغمبر لو ورؤسهم اړې دو خپل سرونو لره سر یو تر داسې کوک کاغشي ورأيتهم يسدون ویني تدوی لره چې مخړی وهم مستكبرون او حال دا چې دو لوی کون کی تکبر کوي دو کې لوی دا تکبر دی ځان ورته ډیر غټ ښکاري ذکر تکبر چې کنه دم د منافق علامت منافق کې به تکبر ډیر زیات ځان ورته ډیر غوړه ښکاري ځان ورته ډیر درون ښکاري چې چا تاسو نه هغه رکه غوستي شه دي هغه هغه ستي شه دي هغه ستي شه دي دا الفاظ وایي سوره توبه کې څه ویلو ان تستغفر لهم 70 مره پیغمبر کته دول او یا ظلم بخنه وغواړي نو الله د دو نه قبلې دو د قشنه د کاګری د دو باره کې مغفرت ته قبلې دلته ته بخنه غواړي دول او کنه غواړي لن يغفر الله لهم شری بخنه نه کې الله دوی ته الله دوی ته بخنه نه کوي سوره توبه کې ورته 70 ورته ویل 70 مره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله توفیق نور کې قوم فاسق تا هم الذين يقولون لا تن لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دا بل قباحت ده دو وسړی دی پیغمبر سره چې صحابه دی په دوه خرچه مکوي دا په خپل د دې رخ شي بس چې شی بوره خوراک لنی دا غریبانان مسکینان را جمع شي دي دوله کور ته کې ډوړې نه ملایږي نو مدرسې ته راغلي جمعه ته راغلي دو ته کور کې څه شي نه ملایږي نو دلته رسیدل دا بازي بل څه خبرې کوي ولې دا منافق دی کنه نبی رسول الله صحابه چا ورته خرچو کې منافقان ته وایي نو په خپل به هم خرچ نه کوله انفاق پې نه کاوه او چې بل چا ورکه ته به سره سره خرچې کوي لیونی شي انفاقونه مکوا په بل پیغمبر هغه مرګورو باندې بخپل به انفاق نه کو نور خلق به منع کو دا د منافق علامت دی وسم چې کړه استغفار اعلان وکي کنه نو چې یو تنداس لشل په ورکینو دا منافق باندې بغیر څنګه لا چې پری رسنه دا روزانه را روان غني مدرسې دي غن جمعهتون دي دوی ته کاروبار ځان له جوړ کړ دي را روان دي نو هغه په خپل عمر نه کې هغه بل غریب محروم کی ثواب نه نو هم الذين يقولون دا هغه خلق چې وی یو بل ته لا تنفقوا على من عند رسول الله خرج مکوي پاغه چا منی عند رسول الله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي صحابه او دا د دنیادار سړی یو او د مالدار سړی یو غټ څه چې د اصله ده چې زو په دوه خرچه مکه بنده کې په خرچه او که چا منې خرچې کړي کنه زر په ملازه وخی تعالی ما دومره روپۍ را کړو تاسو سره مې دا خواله کړو تاسو سره مې دا خېګړې کړو حتا ينفذو تر دې چې دو خوار ورشي ځکه دوی ځان له کاروبارونو پسې لاړ شي ځان له پیسې ګټي دیاړیانو پسې بګرځي نو دا نبی رسول الله به یوازې پاتې شي نو الله وی ولله خزائن السماوات والارض الله د پاره دي خزاني د اسمانونو د زمکه بادشاہ خو الله د خزاني خو هغه سره دي دا تعالی روپۍ چاره کړل الله تعالی مال دولت چاره کړل الله ناغله ور کی کنه تخپل په مال دومره نازيږي او تانه به الله دا مال واخلي د قشنه به دي پری نبي ابته چنګ وای دا قشنه ځان ته عزتمن وي او نبی رسول الله صحابه ته دا بل نسبت کاو یو صحابي دا واوریدل صحابي راغی نبی رسول الله ته نبی رسول الله دورا وبلل یو د مرتدو قران نشورو قسم په خدای کوم دا ویلی او قسمونه ده صحابي وي دومره عظمت شوم دومره شرمنده شوم چې خدای پاک دا څنګه چلو شو د دې سړونو خو ما د خبرې په خپل اورېدلې اوس دوه قسمونه وکړه وڅخ پریشان شوم ذلیل صحابه وته موږ لاړ شو موږ به مدینه نه داو باسو الله جواب ورک ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولله العزه الله لره صفت د عزت ته ولرسوله او داغه د رسول لره صفت د عزت ته وللمؤمنین او د پاره د مؤمنانو مؤمنان لرم صفت د عزت ته ګوره دلته ولله العزه او مخکې ویل ان العزه لله جميعا الته عزت ټول الله لره دی دلته الله عزت الله لره دی داغه رسول لره دی مؤمنان لره نو مؤمنان رسول سره شامل کړل د دې څه مطلب شو جواب دا غیدا دی کنه چې الته اختیار د عزت واک د عزت چا سره دی الله سره ان العزه لله جميعا اختیار او واک د عزت الله سره او دلته صفت توصیف ذکر کړي چې صفت د عزت دا عزت الله مؤمنانو لم ورکړي او پیغمبر لم ورکړي موصوف کړي دي په عزت سره دا صفت د عزت ولا ورکړي خو اختیار چا سره دی الله سره نو عزت چا سره دی الله سره دی ورکړي رسول الله مؤمنانو لا اے منافقان تاسو غزري له عزت دا مال چرته تا غافل نه کید الله نه مال او اولاد ځکه دا سبب دی د غافل کېدو سړی چې اولاد ډیر شي کنه نو سړی غرور پکې راشي ظلم په ذهن کې زیات ظلم او دا زیاتی شروع شي ولی اولاد مې ډیر دی قام قبيله مې ډیره ده که څوک یې خبره کې دی گزار کوي روانيږي د دې کې دا ورته ښکار شي چې دا زی دا شی چې ته زما کیږي نو داوا پیوم کوي لکه دلته چې په دې ځمکو دا داوی کوي کنه ځان له افرادي قوت جوړ کړي نو لس شل دیرش کسانی یا پنځلس کسانی تاڼه تحصیل کی خبره کړي نزال ته حمله کوي او ځای قبضه کوي نو چې وسړي خپل ځامن ډیر اولاد ډیر ناغو ځمکه هم قبضه کوي ارسه کوي بیا ولې اولاد ډیر دي کنه او چې مال ور سره ډیر نو مغرور شي غرور پکې راشي نو الله تاسو دا چې غافل نه کیدا الله نه اے دی ایمان والو لا تلهکم الها یلهی الها ولیکي غفلت ته غافل نه کی تاسو لره مالونه تاسو اولادونه تاسو ان ذکر الله دی یاداشت الله نه چې تا ته و چې الله یادا سړی منګه اوس کار کین ختیو موز لرا شکار کین ختم قران تلاوت وکړه کار کین ختم په دې روزه کې مونږ نیوځګا دا د لوټ میاشت لوټ نو دا میاشم په خوبونو کې وکړه په غفلت کې وکړه اچ ورته وګدي تراوی وکړه وا ته سره پاندو منی دړکی او چې روډ کې وګوري کنه نو دوه دوه غنټې به ولاړې په وځه منی که مارکیټ ته لاړ شي ټول ورځ بګرځي څه پروا نه شتي که په میل کې کار کوي کنه نو اته غنټې او نه غنټې او لس غنټې هغه ماشين ته ولاړ دی باغې نه ستړي کیږي خو دلته که چرته وای چې تراوی وګدي دي او درېګه ګنټه کې کوي 1 ګنټه 20 منټ ادا کوم چې لنډي کوي دا لنډه تراوی نه کوي نو هغه الحمدلله رب العالمین والضالین منځ کې پکې دا ټول حذف او علم تر کیف معقول الله اکبر نو او خو تراوی نه دا خو عبادت نه دی عبادت دې ته وای چې ته خشوع خصوص سره منځو کې نو هغه به ټکارې بخیږي د قشانه کته سجدي لاړ شي نو چې سجدي نه چې دی واپس کیږي کنه دی الله اکبر نو هغه مخکنی لکه د سجدي ته نه رسیدي مقتدیانی د د سجدي نه پاسېدلې او چې کله د دوی می سجدي لزی نو هغه غولنې سجدي نه نه پاس دا دا دا رخي په کوی ته جوړ کړي نو آرام سره مون نشتی نو د دې مون نه سره کوی ما کنه دا خو نفلی عبادت ته سنت عمل جمعه کو کنه الټه ځان ګناګارای چې کای خوراشه عبادت د عبادت په طریقې وکا نو ټکارې به شروع کړي موږ لنډې تر یو سوم موږ خوشاله منټو کې وکړي 25 کې وکړي دا یو فخریه کوي هغه زمونږ یو مرګ سواد کې به تراوی کولی امام هغه به ما به الله اکبر ولا زوالین دا ما دومره زر زروي چې حد نه زیات یو ځل وی دا تکبیر تکبیر تحریمه من دی لاسونه می بره کړ دي او زر می شروع الحمدلله رب العالمین وزر می نه نه نه صبر صبر بیا مې الله اکبر دا سي تادي کوي دا سي دې مونږ نه څه پیدا شو موز هغه دی چې ته کې خشوعي او خشیت ستا په دې کې د الله یری نو چې ډزار دې شروع کړل نه پکې جلسه شته نه قومه شته نه رکوع شته نه سجده شته تسبیحات ویل پکې نشته نو دې څه پیدا شو نو مې کو کنه بیا ذکر کې کینا نو ان ذکر الله تا چرته د الله ته ذکر نه غافل نه کی د موز نه غافل نه کی من قبل ان یاتی احدکم الموت مخکې دا غنه چې را بشي او تن تاسو ته مرګ نو فیقول ربي وی بده رب زما لولا اخرتنی ولید رسته نکړه مال را الا جلن قریب نه غنیټی نږدې تا زبدل نور رسته کړو ما مرګ بدل ما نه راوست رسته چلو میکاو فاصدق واکم من الصالحین نو ما به صدقه کړی و ګوره کوم سړی چې مړ شي کنه دی په تمنا د څه کوي دی په تمنا د مون نه کوي دا مرد شي دی تمنا د ګره د مون نه کوي د حج نه کوي دی په تمنا د څه کوي ارمان دی چې ما صدقه کړي د دې وجه نه قران عظیم کې ارزه کې انفاق انفاق انفاق راغلي یو خبره کې توحید بیانې jihad بیانې ورسره د انفاق بیانې چې دا خرچه کوه مسلمان باغی مؤمن باغی دی بسخی دی بشوم نه دی به یو دم پیسې خرچه کوي نو انفقوا مم نو دلته دیم تمنا کې کنه فاصدق دی وای چې ما صدقه کړې وکم من الصالحین او زک شوی د نیکانو نه صدقه چې ده کنه دا مصیبتونه تکلیفونه غضبونه دا الله واپس کوي خو بعضی خلق بعضی مولیان ما هغه همیشه د بل جیب ته ګوري د بل چاغه داس جیب تلاس کې نسوار راخلی کاندې بل چې د پیسې راکې که چابيان راخلی دی ور زر داس تو کو چې شي راکې کې چل داسې مولیان د الله تبا کې داسې وچا داسونه جیبون ته مو ګورای عالم باغ چې هغه به خرچه کوي نو چې د بل لاس ته ګوري ملمر ورنو مختدي ته وي چې چیرې وړه کنه ملما راول نور ته ډوړې راوړه کنه بل ته وی ډوړې راوړه اکه مولا به هغه چې هغه به خرچه کوي هغه به عالمي ځکه دې د نبی صلی الله علیه وسلم په مسله ولاړلې دې داغه وارث دی او نبی صلی الله علیه وسلم نه زیات د الله په مخلوق کې څوک سخی نشته نو د نبی رسول اجود الناس نبی رسول الله نو چې کم از کم داغه وارث یې کنه ځان کې هغه یو صفت لګ ډیر راول زیات کړي رب د دې صورت د مخ کې سره په سوجو سره دی مخ کې رد شو په هغه چا چې منع کول د جهاد او انفاق نه يهودو باندې نو په دې صورت کې رد کې په مشرکین باندې په منکرین د باس بعد الموت باندې د مخ کې صورت کې ثابت کړه دا داوا چې منافقان دروغجن دي هغه وی من ایمان په پیغمبر راوړلې نو دای دروغ وي الله دا داسې دي لکه پشان د مشرکانو څنګه چې د مشرکانو دا دعوه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه دی ځکه دی بشر دی کله نور وینه دی پیغمبر نو هغه دا غو انکار ذکر کوي د پیغمبر نه دریم را بد ده مخکې اعراض عن رسول ذکر شو چې دی خلقو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اعراض وکړ نو په دې صورت کې ترغیب ورکړي چې هغه پیغمبر چې تاسو ته راز کو راشه دغه اطاعت وکړي دعوه د صورت اثبات د مقاصد او اربعو کې دي هغه مقاصد اربعه کوم چې په تمام قران عظیم کې بیانېږي اول توحید هغه په اولنی آیات کې بیانېږي بیا په 14 سم آیات دویم اثبات د رسالت کوي مسله د رسالت په اتم او په 14 سم آیات کې دریمه مسله اثبات د قیامت د قیامت صدق په بیانې هغه به ثابتې هغه په نولسم آیات کې او صدق د قران عظیم د قران عظیم رښتینواله څلورمه مسله دا په اتم نمبر آیات کې بیانې دا څلور وړه مسائل داخلي دي کې بیانې او خلاصه د اداره چې د دې ابتدا الله کړی دا د تسبیح نه الله وی الله غ ذات چې تاسو پیدا کړې فمنکم کافر و منکم مؤمن بعض تاسو نه کافر دی او بعض تاسو نه مؤمنان دي ګور اشاره ستا چې دا کفر او دا ایمان دا یو کسبي شی دی الله تاسو پیدا کړی نو تاسو ته من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چا خوخیږي ایمان دی راوړي چا خوخیږي کفر دی وکړي آیا یو بشر مونږ ته هدلار خي ابشر يهدونا یو کس دی او بشر دی مونږ ته لار خي یعنی د تمامو امتونو څومره چې تیر شي دا اعتراض وو داغو چې موږ څنګه دی پیغمبر داسې پیغمبر ومنو چې هغه زمونږ غوندې بشر دی موږ دا خبره نشو منلی فکفروا وتولوا واستغنى الله فکفروا نو دو انکار وک د دې پیغمبر د رسالت نه او وتولوا مخ واړو نو واستغنى الله الله په خپل به پروا وکړه د دونه واستغنى الله الله به پروا وکړه نشکال دار چې الله خو مخکې نه به پروا ذات غني ذات دلته خو به پروا نه کړی د په کفر باندې आवाज زعم الذين كفروا خیال کې ګمان کړی دا کسانو چې کافر دي الله یبعثو چې دوی به اچري دوباره پورته نشي پیدا بنشي دوباره بیا دونه پورته کیږي انکار د باس بعد الموت نه او پیغمبر بلا وربي بشک از ما پر رب دې قسمی ګوره دا سلورم زیره چې الله په اثبات د قیامت منی په خپل قسم خوري اوه پیغمبره بلا ها ولنا وربي زما دې په خپل رب قسمي لتبعثن خامخا تاسو به پورته کېږئ دوباره به پورته کېږئ شئ خو ثم لتنبئن بما عملتم بیا به خبر درکړئ شي تاسو ته د هغه عملونو چې تاسو کول الله خامخه به تاسو را پورته کوم پر ورځ د قیامت دوباره ژوند خامخه دی ليوم الجمع اگر ورځ جمع کېدو ته تاسو ټول براغون کې اگر ورځ جمع کېدو ته ذالک یوم التغابن دغه ورځ دا د غبن ښکار کېدل ورځ په دغه ورځ به غبن ښکار شي غبن څه ته وایي غبن په لغت کې ویل کېږي نقصان ته په قیمت کې نقصان کول لکه یو شی ته په 50 روپۍ واغس اپ 2 روپۍ ورکړي دي ته غبن ویل کی نقصان دارنګ دي امانت کې چې زو خیانت وکي کنه هغه تم غبن ویل کی هغه بدعتیانو مولیانو به خپل په الفاظو کې وی کنه تاسو تر تلید له غو چې دا هله اسقات کوي کنه دا چې ګرنې جوړ کړي ګر چا پر کینی او هغه یو گیت وی هغه سره وی دا مال قلیلا په خداع کثیره په غبن فاحشه ما تا ته در بخلی دا سه حرامیانو دا مالی قلیله دا لک مال په خداع کثیره په ډیره غټي دوکې منی او په غبن فاحشه که غبن نه مراد د غمانت کې خیانت نو په سرګن غبن منی په نقصان منی ما تا ته در بخله او دا به یو بهانه جوړ کړ چې دا خو مه حیله کو ځکه دا سړی غریب دی منځونه روزي د نډيري تل دي او دا روپۍ صرف زر روپۍ دي او دا جوړیږي د چې موږ حساب وکړو 5000 10000 روپۍ جوړي نو دا 10 5000 15000 روپۍ به نور د سین راوړو خو دا مونږ حیله وکړو څنګه دا ګرنه به کینول شل کسان به کینول دا زر روپۍ دي مال به راکړي چې تا ته مونږ هبه کړی لکه ستا شو دا نو چې هغه به ما ته هبه کړی نو هغه خو به زر راکړي نو هغه به یو زر ما راکړي اوس ته دله مخکې ورکون د دې خو اجر ډبلیږي کنه ته چې ورکې نو دا خو ډبلیږي اجر نو تا دله ورکړې دا ډبل شي نو دا د زر نه 2000 شوي نو دوه نه درې شوي هغه اضافي درې هغه زر خو روان دي ورسره نو دا سیدا سی بسلی نو هغه زی پورې داغه به سو شوي 25000 بشي 30000 نو شیخ رحم الله ورته چې ظالمانو دا سي دوکه کوي یو وړکی جات کې لاس کې لس روپۍ ورکا بیا ته نه واخله بیا ولا ورکا بیا ته نه واخله بیا ورته تعالی خو مشل لاکړي هغه به ته دروغ وایي مال دې شي راکړل دا واپس واغستي کله چې هغه خو د لاس کړو واپس ته نه واغستي دغه شنه دوه دوکه کې الله سره په غبن فاحشه نو یوم التغابن تغابن ورته ولي وي قیامت رستا ځکه د قیامت پر ورځ به دغه نقصانات ټول سرګن شي او تغابن ورته ځکه وي په دنیا کې چې کوم سړی نقصان کوي کنه بل تعال نه وي د مارکیټ کې چې اکثر د تاجران خراب شي ځکه دې نقصان کې شي کنه نو دې چا تعال نه وي نو نور قرض اخلي نور قرض اخلي نو استغه قرض په ډب کیږي جو خراب شي نو خراب شي نو خپل غد نقصان ال چاته نو بیا په خپل پته ولګي الله دنیا کې خو تخپل د نقصان ال چاته نه وای یوم تبل السرائر د قیامت پر ځغه غرازونه تمام برا بهر شي کنه چې څه کارونه دي کړ دي څه دي ویل یو څه عمل لیکړ دا به ټول را بهر شي مخامخ پش نو الته بغه یو متغابن ده هغه د نقصانات چې کوم دي کړل دنیا کې څه نقصان دي کړل دین کې او که په دنیا کې هغه راز باندې برخ کار شي ټول یو بلته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا اوس تخویف ور کوي هغه کسان چې کفر یو کړ د کتاب د الله نه وکذبو تکذیب وکړ د پیغمبر تکذیب وکړ د آیاتونو زمنګ اولائک اصحاب النار دغه ری دوزخیان همیشه به پدې کې وبېسل مسیر سبت دې ګرځي د دوزخ ما اصاب من مصیبه الا باذن الله ما اصاب من مصیبه الله وی نرسی تاسو ته یو مصیبت الا باذن الله مگر دا په تقدیر د الله تعالی سره دی مؤمنه چې تا ته کله تکلیف ورسی کنه پریشانی در ترازی دا الله مخینه مقرر کړلی دا الله لیکلی دی نو غټ تسلی سره انسان ته مسلمان ته غټه تسلی دا ده چې کله یو مصیبت تکلیف راغې را روان دي راغې ته په مصیبت تکلیف کې شي بیمار شي نورې پریشانې راغلي نو داغه غټه تسلی دار چې دا خو الله مخکې نه لیکلو نو دې سړی تسلی وشي چې دا خو په تقدیر کې هرڅو الله لیکلو نو چې الله لیکلو نو ماته که تکلیف راغی خیر دی هیڅ خبره نه ځکه یو ما اصاب مصیبه الا باذن الله نه رسیږي تاسو ته یو مصیبت الا باذن الله مگر په حکم د الله مگر دا په تقدیر د الله کې ومن یؤمن بالله یهد قلبا څوک چې ایمان لري ایمان راوړي په تقدیر د الله نو یهد قلبو الله کلک پکومنګا کلک پکو الله زړه د په ایمان باندې د ایمان او پس شي کلک شي زړه به کلک شي الله لا اله الا هو دغه الله لوی ذات لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی بندګي به دغه الله له خاص کوي وعلى الله فليتوكل المؤمنون ګوره دا جمله چې وعلى الله فليتوكل المؤمنون او الله لا اله الا هو اشاره ستا چې ګوره په تقدیر باندې ایمان یقین ساته ستا د تکلیفونه مصیبتونه د الله نه علاوه بل څوک نشي درکولې او په هر کار کې په الله باندې ځان سپاره چې څه کار کوي کنه توکل په الله کوه الله به تعالی لري کولاوي خو توکل چې کله کوي اسباب مهیا کوه اسباب داغه جوړول نو بیا په توکل الله باندې کوه اے دی ایمان والو ان ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروهم ګوره انسان پس شي زیات تبا کی الله په دې سيزو اے د ایمان والو ان من ازواجکم یقینا د بیبیانو تاسو نه او اولادکم او د اولاد تاسو نه عدو ولکم تاسو د دشمنانو په شان دي دشمنان خو نه دي خو دشمنانو په شان دي څنګه دشمنانو په شان دي ګوري او رسم بکیږي کنه نو خزه ورته چې ګوره دا رسم نکو نو شرمېږو کنه راکه چې پیسې راکه چې رسم وکړو خزه وی راکه پیسې چې لاړ شم مزار ته پیسې راکه چې مارکیټ ته لاړ شم لګه وګرځم کنه چکر لګو پیسې می سي راکه خزه ورته اولاد ورته پیسې راکه اولاد ورته په ګناه مجبور کړي عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې مړ کېده کنه ځنګدن نمخ کې پروت دی مرز موت نو د هغه اوخي چې هغه هم بادشاهانو هغه وزیرانه داو نو دې چې مړکې دی خو دریو بر اعظم بادشاہ په بادشاہ کنه امیرو خلیفہ و د دریو بر اعظم دومره غټ سړیو نو دته هغه خپل او خو دې ټول ورته وی چې دا ګڼ شي ځامن دي غلس ځامن یو ورس وی دي زامن د څه شي پرېخې دي هغه دوی ته مې شي نه پرېخې ځکه هغه سر روپۍ مو په خوغه سره نه وي د دریو پر اعظم بادشاہ وی چې دوی ته ما الله او د الله نوم پرېخې الله نوم بس دوی ته ما دا ویلي که تاسو دا غواړئ چې زه دوزخ ته لاړ شم نو زه به تاسو ته د بیت المال نه دا دومره مالونه راکم چې تاسو به حیران شئ خو زه به دوزخ ته لاړ شم او دویم دا چې زه تاسو ته شي را نه کوم زه به جنت ته لاړ شم الله به تاسو ته دومره مالونه راکړي چې د هغه شمار به هم تاسو لنه راځي او هغه خپل او خو ته وی چې تاسو خپل اولادونو ته په کروڑا او پرې خو دي خو سبب تاسو اولادونه د یو مستقل په دې جماعتونو کې باندې ولاړی په پړو کې سوال وکړي او دا چې زما زامن دا مالداري حق چلو عمر ابن عبد العزيز رحم الله مړ شو ورسره دغه ځامن الله ډیر مالدار او د هغه دا او خو دغه رشتہ دارانو ځامن شو د بادشاہانو ځامن هغه هغه به سوال کو بیا په ګلو کې بولاړ و ده جامع مسجد کې بولاړ سوالونه به کول ولې د حرام نه کړ خپل ځامن لا اولاد ته حرام دل نشم کول دا اولاد سره خرابوي کنه خپل یو خېټه خو سره څنګه ساتي خو دې اولاد د پاره وګوري چې د کپړې خنشتي نو د یو شینه غلا کوي د بل شینه کوي کور کې ډوړې خنشتي ورګه خزه د خډوړې راړم خ کپړې راړم نو ځان په دوزخ کې کی هغه له کپړې راوړي خو د حرام راوړي نو ځکه وي دا ستاسو څنګه دي په شان د دشمنانو دي اولاد او خزه وتغفروا او پرده په واچوي په دو پرده واچوي خیر دی که څه ګناه مناو کې ستا خلاف کې پرده په واچوي نو فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا اولاد او مالونه تاسو د فتنه دي امتحان دي تاسو لپاره ولی چې خپل اهل او عیال ته ته د مز حکم نه کوي الله سوي وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها بعضې پلار او مور سي زوی ودرې اوس دې شعر پرېږده چې ودی د ده دا خوب پوره شي وایي دا غواړي چې په دوزخ کې سوځي دا به دله مزه راکړي چې ټسیږي دا بدن ټول او داسې ټسیږي لکه سړی چې دا غوښه په سیخ کې ورکړي او داسې رتي داسې سوچ وکړه چې ستا زوی د سیخ کې ورکړي او رتي دا به دله ښي هغه ښه ده که نه اوس پاسې مونځ وکړي نو مونځ دی نه پاسې دا وي چې اولاد خیر دی که اولاد یو غلط کارو کې کنه دی ولا شاباسي ورکی بعض او مور پلار داسې نه پوي چې زویس د غلط کارو کې کنه غلط عملو کې دو په فخریه کوي اګه فخریه کې ظالمه سبب بدله په دې دنیا کې هم کندي جوړ کې آخرت کې غوږ خود دي نو ځکه وي انما اموالکم اولادکم فتنه یقینا مالونه اولادونه تاسو د امتحان دي تاسو د پاره والله عنده اجر عظیم الله سره د اجر لوی ځکه د دې وجنې د اولاد تربیت په څوک په قران او په حدیث کوم خلق چې اولاد تربیت په قرانو کې کنه دا اولاد د دې مور خپل شو د دې مور خپل د بډاوالي سهاره شو د دوه د آخرت ذریعہ شو او ولد صالح يدعو له د مرګ نور ورته دعاګانې کوي او په دنیا کې ول خدمتونه کوي او چې اولاد تربیت په قران او حدیث سره ونه کی دا الله په دین ونه کی نو هغه بیا سي پلار دا غزوی عزت کوي پلار زوی کرنل شي جرنل شي غټ انجنیر شي بادشاہ شي نو بیا دا زوی دغه په مخه خبرې نه کوي زوی نه نه پلان دغه زوی په مخه خبرې نه کوي غلی شي وی کرنل سیب راغی جرنل سیب راغی هغه ته خبرې نه کوي او دغه عالم زوی چې دی کنه دی بیا د پلار پوت ناسي دغه تبلیغي دغه نیک دی بیا د پلار پلار پوت ناسي پلار چاپی کوي ځکه پلار حق ورته معلوم دی دی د پلار عزت ساتي او دا بيدینه چې کان دی خو پلار ته پری د شرف دی کې لګي خبرې کوي دا ماډرن دور دی وخت ته غلې شه فتقوا الله ما استطعتم يرو کوي د الله نه ما استطعتم سمره چې وسلرای سمره چې ستا استطاعت ته استطاعت ته شرک بنه کوي استطاعت ته کفر بنه کوي استطاعت ته ګناه بنه کوي ستا استطاعت دا دی دا استطاعت نه دی چې ته ګناه کوه استطاعت دا ته بل استطاعت پر استعمالای ګنا بنه کوي ها کته چاونی سړي سټنا او په زور بوت لري حرام نظر د غیر الله ته کوی نه وهلی وجلی جنونه اخرى هغه کوم بیا عزمت دار چې مخره رخصت ته ته بیا ځه په زور در منی ګناه کو آی کې بس استطاعت نشته یا استطاعت مطلب دا دی چې ستا استطاعت ته ګډې شلې جهاد نشي کولی دوی که ستا استطاعت نشتی کنه بیماری ستا استطاعت نشتی خو دا خو د استطاعت شته چې ته روغې جوړې مون نه کوي دغه استطاعت نه دی واسمعوا واطيعوا وکیل دی قران ته واطيعوا او اطاعت وکړه دی قران واسمعوا الله وي واوري وکیل دی قران عظیم ته اطاعت دی قران وکړي وانفقوا خرچو کوي د قران والو منی خیرا لانفسکم خیرا لفعل لو بسای یکون خیرا ی بدا تاسو د پاره غورا شی بس تاسو د پاره غورا تاسو نفسون د پاره و من یوق شح نفسه اغه سوک چې بچو ساتي شو نفس خپل د حرس نه خپل نفس بچو ساتي د حرس نه شح من ویل کېږي هغه بخل ته ویل کېږي نه چې بخل سره د حرس نه ایو بخل چې هغه صرف کنجوسی وي واطيعوا فاولئک هم المفلحون دا غری کامیاب ان تقرض الله قرضا حسنا کتاسو قرض ورک الله ته قرض خستا وحص العده واتقوا الله واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه سوره الطلاق رسو سوره دهر نه نازل شوه دي مدني سوره ته او دیتا سوره نساء قصرا ویل کیږي وړي کې سوره نساء پدې کوم هغه مسائل بیانېږي د طلاق مسائل رب د دې صورت د مخکې سره په سوجو سره اول وجه دا چې مخکې صورت کې دشمنی د بعضي ازواج او د بعضي بیبيانو ذکر کړه نو په دې صورت کې و چې کلر ته ضرورت راشي کنه او داسې حالات پیدا شو نو خیر د خزله طلاق ورکول شي تا ته الله شریعت یو لار را کړی ده دوی مخکې صورت په اخر کې وي فتقوا الله ما استطعتم د الله نه ویریږي خپل استطاعت مطابق نو په دې صورت کې وي د تقوا په درې قسمه ده درې قسمه فائدې دي پکې هغه اختیار کړي دعوه د دې صورت الامر بدعايه حدود الشرعيه حتى في مفارقه النساء في عدتهن په دې صورت کې الله بیانې هغه حدود شرعي تر دې پورې چې خزه پرې دی د هغه عدتهم جدائی په مین د خزه کې راځي خزه سړی داغه عدت او دار الله پرې کې بیانې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء اے پیغمبر اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوي زنانه او ته ګور یا ایها النبی نبی معنی څه خبر ورکون کی اشاره ستا دا کوم احکامات چې د شریعت راځي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واسطه سره راځي خو ګوره دې کې اشکال دا دی چې یا ایها النبی مفرد وي او اذا طلقتم النساء دا جمع وي اذا طلقتم النساء جمع وي کنه اے پیغمبر کله چې خځه طلاقوي پکانه چې مفرد څه غیر راوړل جواب دا چې مخکې تنه فعل محذوف دی یا ایها النبی قل للمؤمنین قل للمؤمنین محذوف دی اے پیغمبره او اے مؤمنانو ته اذا طلقتم النساء کله چې تاسو اراده لرئ طلاق د خزو کله چې تاسو اراده لرئ چې طلاق ورکړئ خزو لره نو فطلقوهن لعدتهن په دې آیات کې اته جملې دي او اته احکامات ځکه درې پکې اوامر او دوه نواهی دي اذا طلقتم النساء کله چې تاسو اراده لرئ طلاق ورکورو زنانه وتا نو فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکئ هغه وخت د زمانه د عدت داغوي کې د خزو چې کوم عدت به زمانہ کنه پاغي کې طلاق ورک اشاره ستا چې په یو ځل د دې به مکوا چې ته تماما طلاق په طلاق ثلاثه او مغلظه اوسه نو طلاقيږي لاړه ختم شوه فاغي کې نقصانات دي هغه نقصانات رسوي دي دې کوي لعدتهن لا لعدتهن مطلب څه دی چې خزل طلاق ورکړي نو طلاق ورکړي په طهور کې چې په کوم طهور کې ورکړي په هغه طهور کې به ته جما بدینی کړي دارنګي حیز کې به طلاق نه ورکړي ځکه حیز کې طلاق ورکول د طلاق بدی وي بیا عدت طلاق د کلی نشمار لیکيږي عدت ته طلاق د امام شافعي رحم الله د نور ایمو په نسبت باندې د طهر نشمار لیکيږي د طهر ناغو طلاق شمار لیکي عدت چې کوم طهر کې طلاق ورکړه دغه ولنې عدت شو د شروع شو دغه نه او د احناف په نسبت باندې د طلاق عدت شروع کیږي سنه د حیض نه ځکه مخکې تیر شي دي کنه ثلاثه قروء ویل دي کنه چې ثلاثه لس متعین دی او عدد دی په عدد کې کمی او زیاتې نه راځي نو کته بل فرض طهور نه دا طلاق شروع کی نو طهور څه حصہ خو تل کنه تیروته ده لګا ډیر هر سوچي نو هغه عدد د ثلاثه ثلاثه نه پاتې کی هغه کیا کمی راځي کته وسره بل طهور ټل کای نو بیا پکې زیاتواله راځي نو بیا هم ثلاثه ثلاثه نه پاتې کی د دې وجنه طلاق ورکې په طهور کې خو عدت په شروع کېږي څه نه د حیض نه مشمار لیکي نو درې حیض چې کله تیر وتل نو طلاق هغه بیا به طلاق واقع شي نو لعدتهن مطلب دا چې په دغه عدت کې ولا طلاق ورک وحص العده شماره عدت لرا عدت هغه رسول شماره هغه کې کمی زیاتې مکوای واتقوا الله ربکم ويرګه د الله نه چې رب تاسو دې لا تخرجوهن مو با سیدا خزی من بیوتهن د کورونو دا غوینا چې طلاق ته ولور کته اوس ورته لاس نه نیسی جوزه نه نه اوس مو با سکورنه ولی پرې چې په دې کور کې اوس هغه عدت وبس دا غي درې میاشتې ولا سره دي دا دا غي عدت پرې چې وباسي کنه ولی د کور نه وباسي ها ولا یخرجنا او په خپل دینوم نوزي د کور نه په خپل بم نوزي په دغه کور کې به سو هغه عدت چې سو دا غیره الا ان یاتینا بفاحشه مبینه ها کوم مگر کراتله وکړل پاغه بی حیاي سرګند سره بفاحشه بدعملی وکړه زنا وکړه نو بیا به د کور نه وځي کنه څه د پاره عد دغه حد د پاره کنه بیا به حدود د پاره وځي کنه بار په حد بجاری کی د هغه د پاره بیا د کور نه وبس یا یو خزه داسې ده چې هغه انتهایی بد خلقه ده د خواخې سروانه طلاق ور ور کړلی اوس هغه خواخې اسکري تنگ کړی خاونه تنگ کړی کور په سر راغسته ناغم بیا وباسه بل کوړته بوده پریشان کول کوي وتلك حدود الله دا پولی د الله دی ومن يتعد حدود الله چا چې تیر د لوکړه د پلو د الله نه نو فقط ظلم نفسه یقینا د ظلم کو په خپل ځان باندې لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اوس ګوره دې کې اشاره کې ستا چې ته درې وړه طلاق په یو ځل مو ورکا کته درې وړه طلاق په یو ځل ورکی کنه نو تا ته بیا چانس نشته د واپس کېدو د رجوع چانس نشته کنه طلاق مغلظ شي اوس دا پړه کې بیا محبت پیدا شو د عدت دوران کې خور ته تا طلاق مغلظه ور کړ دي طلاق ثلاثه په ان واحد سره ور کړ دي نو هغه خو طلاق واقع شي دی ورته او ته رجوع کول غواړي رجوع نشي کولی لاړه خزه اوس انس ته بیا غي سره نکاح کول شي هغه بل چا سره نکاح وکي او هغه خاون خپل په مرزي پری دي بیا به د عدت تیری بیا به د تاخ او که حلاله کوي نو حلاله خو په شریعت کې منه ده نبی علیہ السلام وی لعن الله المحلل والمحلل له څوک چې حلاله کې هغه دوړو منی حلاله کوون کې او څوک چې ولا حلاله کې دا دوړو منی لعنت دی نبی علیہ السلام په لعنت ویل د دې وجنه طلاق ورکای نو یو طلاق ورک خځه تر روان شي بدخلقي کې ارسه چی یو طلاق ورکا طلاق رجعي ځکه تا ته پته نه لګي ستا خیر پسې کې رمز کې درې میاشتې دي کنه نو چې بل میاش را نو بل طلاق ورکا طهر راغی نو دیو میاش دوی میاش درې ما میاش راغله طلاق بلا مو ورکا کستا ورته رغبت پیدا شو رجوع کنه که طلاق ته صراحتا ویلی طلاق لفظ نو رجوع ورته وکا او که طلاق ته صراحتا نی ویلی کنایتا دی ویلی نو بیا به نکاح کې دوباره نو دلته وایي ولا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نه پويږي اس نفس چې امید دې د الله نه امید لعل الله چې شاید الله تعالی پیدا کی بعد ذلك رست د دینه بل خبره محبت الله تاسو مس کې پیدا کی یو طلاق تی ورکړل او رجی طلاق تی تاسو مس کې الله بیا محبت پیدا کړو رجوع وشي فاذا بلغنا جلون فامسكون بمعروف وفارقوهن بمعروف کله چې ورسېدو خپل هغه نیټه ته فاذا بلغنا مطلب څه کله چې نږدې شي دغه هغه نیټه هغه د طلاق تی ورکړل نیټه ختمېدو کې د درې میا شروع ده نو فامسكوهن بمعروف بیسار کې دا خزي په خه طریقې سره رجوع ورته وکا رجوع ورته وکا په خه طریقې بس هغه طلاق ختمه جو رجوع ورته وکا چې کومه طریقه د رجوع ده او فارقوهن یا جدا کوي بمعروف فقط طریقې یا پرې چې هغه عدت ختم شي طلاق به شي دی بزان له اشاره وای ما پریشان کوي ما او اشهدوا ذوي عدل منکم واشهدوا گواهان کوي په دې دواړو حالتو کې دو انصاف والا دو کسان په گواهان اونې سي کومه معاملې چې کوي کنه اوس دا معاملې د نو پدې کې گواهان راوړل دوته نه په گواهان ونیسي چې دا ما پرې خود لاړ یا ما رجوع کړه واقیم الشهاده لله پورا کوي گواہی د پاره د الله ذالکم یعذو به ذالکم دا امر چې کوم شوز کوم اوامر چې کوم ذکر شو الله یعذو به واز کې دې شي په دې سره تاسو ته یعذو به واز در کې دې شي من کان یؤمن بالله غا چاته چې ایمان وروړي په الله باندې او پر ځ اخرت باندې ومن يتق الله يجعل له مخرجا چا چې یره وکړه د الله نه نو یجعل له مخرجا جوړ بکی الله دله طریقه د نجات ګور دا آیات ومن یتق الله دا ګور عام دی کوم ځکه ته پریشانی درمن راغی مصیبتونه راځي کنه ته تقوا اختیار ک الله طرف ته رجوع شروع ک نو الله به دا پریشانی ختم کی ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام ما ته وی دا آیات نازل شو ومن يتق الله يجعل له مخرجا وکدي خلق دې من عملو کنه درو د پریشانې به الله ټول ختم کی دنیوي او اخروی ځکه پریشانې څه کې راځي خو تقوا نه خود غرضیانی دارنګ عیاشیانی دا غوجن راځي دا ويرزق من حيث لا يحتسب او رزق بور کې دته دا غزنه چې دا ګمان نه ومن يتوکل على الله سوک چې ځان سپاري په الله باندې نو فهو حسب د الله کافی دی لپاره ان الله بالغ امره ان الله بالغ امره یقینا الله پورا کون کې د خپل کار ګور دې کې دا اشکال لري چې دا مصیبتونه تکلیفونه دا خو پاغنه کانو خلق منو مرضی کنه چې ومن يتق الله يجعل له مخرج الله بولا لارې کولاو کی نو دا خو الله پاک دا مصیبتونه په ډیرو خلکو دغه شان داغل غریب نیک سړی تقوادار سړی عالمی ډیر هغه من دا مصیبتونه تقوادارو مې او بیا په دا مصیبتونه راځي نو الله جواب وکړه ان الله بالغ امره یقینا الله پوره کون کې د خپل کارونو خپل کارونه څه تقدیر کې چې الله سي شي لیکل چا د پر هغه تکلیف مصیبت پریشانی به خامخ راځي هغه پریشانی هغه نه واپس کیږي هغه خامخ راځي قد جعل الله لكل شيء قدرا ولی یقینا مقرر کړی دی الله د هر شي د پاره تقدیر قدره اندازه تقدیر الله د مخکنه کړی دی او دا هغه خزي عمر 55 سال 60 سال 70 سال 80 سال په داسې عمر کې د زنانه هغه به مایوس شي دا هغه حیز مې ځان راځي دماغ ماهواري نه راځي نو خاون بیا پریشان شي دا خزه چې د خاون طلاق خورا کړ زما عزت په کوم ځای نشمار لیکي ځکه حیز خو نشتی تمام طهور دی نو الله پریشانی ضرورت نشتی درې میاشتې شو استاد عدت چې کوم وخت نه طلاق راکړه دغه نه وخت نه په درې میاشتې شماره دارنګ یو خزه بیمار ده بیمار ده نو هغه حیز نه راځي پته لګي خاون طلاق ورکړ نو هغه هم د قشانی دریم هغه صورت ته ولا یحزن هغه ورپسې وي چې وړه جنای ده هغه زنانه لم يحزنا هغه جنکې لم يحزنا چې داغه حیز ناراضي ګوره کومه چې مایوس شوه یا بیمار دغه اول دا ولا لم يحزنا په دې سره اشاره شته کې هغه صغیری ته چې نابالغه د واده شوی ده خاون ورته نزدېکت کړی دی اوس دې له طلاق ورکړه د دې عدت په سوی درې میاشتې ځکه حیز هند راغله د دې عدت هم سوی درې میاشتې او په دې کې اشاره وکړه دې ته ستا چې نابالغ جنې نکام کول شي او واده هم کول شي حتی عائشہ رضی الله عنها په نه کال عمر کې واده شو او دا دا آیات چې دې کنه دا په منکر حدیث باندې تندر لګي ځکه چې ورته ولا الم يحزن چې د کوم زنانو جنکو حیز نه راځي یو خزي حمل له خاون طلاق ورکړو یا خاون تر مړ شو نو دا غو عدت څه دی چې کله بچي پیدا شو هغه حدیث کې راځي کنه سبیعه رضی الله عنها هغه خاون مړ شو په خېټه باندې بچیو یو میاشت وروسته هغه بچي پیدا شو د خاون د مرګ وروسته هغه یو میاشت وروسته عدت ختم شو دا عدت یو میاشت وروسته ختم شو یو خزه په خېټه بچي دی نو که بل فرض اته میاشت انتظار ورته راځي کوي با او که یو میاشت او کله سره دي خو چې وزه د حمل وشو د دې عدت پوره شو ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا چا چې یره کول د الله تعالی نه نو جوړي الله پاک دلره د کار د دنا سانتیا ذالک امر الله دا حکم د الله دی انزله الیکم نازل کړی دا حکم تاسو ته بعض خلک اعتراض کوي تاسو دا مسلې دومره واضح اړه مکوئ دا الفاظ اړه داسې مو وایي ورته قران داسې ویلي او ذالک امر الله دا خدای الله حکم دی کله الله حکم نه موږ نه بیانول بعض چې مسائل بیانې کنه وی موږ ته دا مسائل بیانې یو سړی یو ځکه ناستین شوې چللې بچی د کیږي شرمېږي نه په دغه کې شرم نه دی سر دا خو د الله حکم دی الله بیان کړه مسائل زده کوي تمام مسائل زده کوي ومن يتق الله سوک چې تقوا یې کړی دا الله نه یکفرانو سیئاتی لری به کده دونه هغه بدحالي د دوی يعظم له اجر او لوی بدوی لره ثواب د دوی اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وسخذ له طلاق ورکړه دا خزه په سده کې استوب نه دی لورکو طلاق ورکړ دي الله بل څه کور ولا واخلو الله وینا اسکنوهن او سوي دا خزه او سوي دا غزه کې من حيث سكنتم په غزه کې چې کوم ځای کې تاسو اوسېږئ تاسو کوم سکن در پاتې کیږي اخی کې د سلوسیږي کنه ها من وجدکم تاسو د طاقت مطابق څومره چې تاسو وجد د طاقت ته وستا طاقت جدا ویلا ولا غستې شنو هغه کې درکا او کنه خپل دغه جمپړه کې د سره جاګه کې د سره کنه ولا تزاروهن zarar مو ور کوي دي زنان هوتا طلاق ته ورک نو صبر نور zarar مو ور کوتا دی عدت پر صبر چې عدت شته بس دي ځان لا لتزيق علينا چې تنگ سیاره ولې په دوی باندې چې دا څنګه کله ور ډوډۍ نه ور کوي کله ورته کنزل کوي کله بدره دی دا خو ست حق نشته اوس په پلا اوس خو ست خزن د عدت کې دا کله چې دا بچي پیدا شو نو فإن ارزان لكم کپي ور کوي دا زنانه تاسو د پاره دی بچي د پاره بچي ته دی بچی له چې پي ورکی کنده بس تاسو لپاره کې بچي خو تاسو دی نو پتا سو ملازي نو فاتو نو جرون ور کوي دي زنانو ته اسیږي ددو مزدوري ددو ددو مزدوري دول ور کوي بیا هغه بچی له پي ورکی دو خو ته بوله مزدوري ور کوي واتمروا بينكم بمعروف جرګې کوي په کورنۍ خپل کې په خې طریقې د بچی د پاره واتمرو مشوره کوي جرګه کوي د بچی باره کې چې دی بچی له څه شیخه دی څه شی ولا راوړو څنګه سم لو څنګه هغه مشورې کوي هو ان تعاصرتم که تاسو تنگ سیار اوسته په یو بل باندې و ان تعاصرتم بابي مفعله ده یو بل باندې تاسو چې تنگ سره تنگ سیار اوسته پریشانی راوسته نو فسترجع له اخرى نو پي به ور کې دی له بل زنانا دای دی ور بیا ونیس دا خزه عدت تیر باسي نو زیدي هغه بچی دی پری دي ځکه چې تاسو یو بل تنگوي یو بل پریشان کوي نو چې یو بل پریشان کوي نو بیا دې بل خزول ونیسي لينفق لينفق ذو ساعت من ساعته خرج دي کوي خاون د فراخه د خپل د خپل د فراخه مناسب څومره چې د فراخه څومره مال ول الله ورکړل کنه داغه مطابق د خرچه کوي دی ورته مالدار دی کروڑپتی دی ا دې خزله ورته چنه راوړي بار نه ولا چوله د گاډي نه راوړي نه دا اخره یا ورته هزه جو ته د مستو سره نن ډوړې وخړه یا بل څه سره وخړه هغه مطابق ډوړې ول نه راوړي الله ورته چې څنګه ته مالدار خپل مالدار مالداري مطابق د فراخه مطابق پاګه ډوړې او خوراک سکا کول ورکو ومن قدر علی رزقه هغه څوک چې تنشي تنگ شوی پاګه منې روزي دا غا رزق داغه نو فلیون فقم ما ته الله نو خرج کې دې دا غنه چور کړلې د تعالی هغه ته مال چې څومره د الله ورکړل هغه ته دې خرچ کړي کم پیسې دې خرچ کړي کنه لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها تکلیف نه ورکي الله تعالی هیڅ نفس ته مگر په مگر په قدر د توان دا نفس باندې چې څومره داغه طاقت ته حکم داغه الله مکلف کړل مگر په توان داغه نفس چې څومره الله ته ور کړل سيجعل الله بعد عسر يسرا زر د چې او بګرځي جوړ بکې الله تاسو ته پاره ورستو د ګرانوالي نه اسانتیا را بولی الله وس غریبین بیا به الله مالدار کی کنه وکعی من قريه عتت عن امر ربها کوی کې ډیر د کلیوالونه عتت عن امر ربها نه فرمانی کړي و د حکم د خبر ربنا او حکم د رسول نه نو فحاسبناها حسابا شديدا الله موږ حساب وکاغو سره حساب سخت وعذبنا عذابا نکرا عذاب ورک موږ هغه ته عذاب ډیر ناشنا ډیر بد فذاقت وبال امرها نو اوسه کولا غوي ته موږ الله وي سزا د کار داغو نو اوسه کا هغه نو اوس کو هغه سزا د کار خپل وکانا عاقبت امرها خسرا او دې شو عاقبت د کار دا غي لوی تاوان اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړل الله دوی لپاره عذاب سخت فتقوا الله يا اولي الالباب ويريګي د الله نه اي صفاقل والو الذين امنوا قد ا کسان دا عقل صفا عقل والا چې ایمان راوړي په الله باندې قد انزل انزل الله الیکم ذکرا یقینا نازل کړل الله تاسو ته ذکر یاداش قران رسولا یتلو علیکم آیات الله ارسلنا رسولا راولې کومه تاسو ته پیغمبر یتلو علیکم چلولی پتا سمنه آیاتونه د الله مبینات چې ښکارا کون کې دي حکمونه د الله لاله ليخرج الذين امنوا دې د پاره چې وباسیا کسان چې ایمان راوړ دي عمل کړ دې په طریقې د پیغمبر د زړه تیرونه ال نور رڼا غانو ته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا دا الله غزاد ته چې پیدا کړی دی و اسمانونه او من الارض او د زمکنه مثلهن د هغه عمره ګوره قران عظیم کې دا واحد آیت ته چې د زمکی و زمکی ته ثابتېږي الله پیدا کړی دی و اسمانونه ومن الارض مثلهن او د زمکونه اقمته یعنی و زمکی هغه شان پیدا کړی دی خو ګور د اسمان باره کې اتباقه طبق طبق دی لا پاس اسمان نو منځ اسمان بل اسمان نو د هر اسمان باندې جدا جدا مخ... هغه باندې مخلوقات فرشتي دي ملائک دي خو زمکه دا څنګه ده زمکه دیو بل سره پیوسته هغه کوم روایت کې چې راځي کنه چې څنګه په دې ځمکه باندې نوح عليه السلام او آدم عليه السلام نو لاندې په بل ځمکه هم آدم عليه السلام او نوح عليه السلام نو لاندې په بل باندې هم د قشان هغه روایت ضعیف دی بلکې مفسرین او محدثین هغه ته موضوعي ویل چې موضوعي حدیث دا ځان نه جوړ شي مثلهن بعضی خلق وي چې د دې و مخه دی و د ځمکې و مخه دی دا و بر اعظم نه دي ټول یورپ ایشیا استرالیا امریکا د مختلف د بر اعظم چې دي هغه وي مثلهن دغه مراد لیکن په دې منم مفسرین په دې اعتراض کړي هغه وجه چې بخاری کې حدیث راځي چې یو سړی د چانه یو بالش زمکه قبضه کړه کنه په زور واغسته قیامت پر دې بده ته وزمکه لاندې باندې قشنه وزمکه کړای با چولې کیږي چې یو بالش زمکه نو کپل فرض دا مخونه وي نو اوس مکه بیا نه وي کنه دا اوس مکه چې خدای لاندې باندې دي يتنزل الامر بينهن را کوزيږي حکمونه د الله تعالی په مند دي اسمانونو اسمانونو کې اسمانونو زمکه کې لتعلموا ان الله على كل شيء قدير دې د پر چې یقین وکي یقینا الله پر شمن قدرت والا دی وان الله قد هذا بكل شيء علما او یقینا الله راګر کړی دی هر شی په خپل علم کې بسم الله الرحمن الرحیم رب د دې صورت د مخکې سره په سوجو سره دی اول وجه دا مخکې صورت کې امور متعلق د طلاق سره ذکر شو نو په دې صورت کې په صفات ذکر کوي دا غزنانو چې هغه د طلاق نه منع کوي چې دې زنانو له طلاق مور کوي ځکه هغه د خوش اخلاقی او د هغه ایمانداری ده دویم مخکې ذکر شو احکام بعد الطلاق د طلاق نرستو احکامات نو په دې صورت کې ذکر کړي حقوق فيما بين الازواج د خاونه د خزي مسک حقوق ذکر کړي چې داغو مسک بس حقوق وي دعوه د دې صورت ته بیان الحقوق الزوجيه په دې کې حقوق د زوجیت ذکر کړي او سره د دینه چې خزه د خاوند د وجې نه نجات نشي موندلی د الله د عذاب که په یو خزه د الله عذاب راغی یا په یو خاوند باندې عذاب راغی داغه د الله مخالفو نو د خاوند د وجې نه خزه نشي بچ کېدی د خزې د وجې نه خاوند نشي بچ کېدی خلاصه د دې صورت دا ده چې په دې صورت کې دوه خطابات نبی صلی الله علیه وسلم او دوه خطابات مؤمنانو ته یا ایو النبی لم تحرم ما احل الله لك اے پیغمبره ولی بندای ولی بندای په ځان باندې ما احل الله لك هغه شی چې الله تعالی پر حلال کړی دی دي کې یو روایت کې راځي موږ حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم به مازیګر خپل ببیانو حال به معلومه یوې کړه بلاد به او بلې کړه دغه جدا جدا کوټه نه وي نبی علیہ السلام به د زینب بنت جحش رضی الله عنها کړه مازیګر لاړ هغه بوله د غبین شربت جوړ ک نبی علیہ السلام باغه اوس کنه بیا به کله حضرت عائشہ رضی الله عنها کړه لاړ کله حضرت حفصه رضی الله عنها کله او بلې کړه حضرت عائشہ رضی الله عنها حضرت حفصه رضی الله عنها سلام بني دا ټولې بني یو بل سره نو انسانانو بنتوب خوې کنه نو دوی دا سلام وکړه کله چې نبی علیہ السلام ارچا کړ راغی حضرت زینب رضی الله عنها د کور نه راغی کما کرا ول راغی او کتا کرا حضرت حفصه رضی الله عنها ته نو من با نبی علیہ السلام ته چې ستاره خرینه د معافیر بنز مغافیر مغافیر یو بوټی دی بد بوی ده او نبی علیہ السلام له بد بوی ډیر زیاته بدی شو نبی اسلام په خوشبو باندې ډیر زیات مینو نبی اسلام بارک راضی ومه چې احب الطيب نبی اسلام به د خوشبو سره ډیر محبت ساته او اوس بعضی کسان لبه دي شي چې خوشبو چې ولګي کنه هغه یې خوې وې سره د خوشبو بلګوي نو نبی علیہ السلام ته چې هغه لړ حفصه رضی الله عنها کړ په دغه رس حضرت حفصه رضی الله عنها ورته وی چې رسول الله ستاره خو خو د مغافیر وبینځي نبی رسول الله ما خو غبین سکل او مغافیر خو ما ته پته نشتی خو نن نه بعد بزه غبین نسکم خو چا تعال ونه وای د دې د دې بچا تعال نه وای نبی رسول الله لاړ حضرت عائشه رضی الله عنها خو حضرت حفصه رضی الله عنها لاړه او ورته وی چې نبی علیہ السلام خو غبین په ځان بند کړ ځان ته ځبه غبین نفس کړ نو دو واپس الله نبی علیہ السلام ته دغه خبره کوي چې لما تحرم ما احل الله ولی حرام ای ولی بندې په ځان باندې هغه شی چې الله تعالی پر حلال کړی دی غبین سره پر حلال ته ولی په ځان حرام ای تبتغي مرضات ازواجک لټی ته رضا رضا د بیبیانو خپل خپل بیبیانو رضا ګوري هغه خوشاله مخ خوشاله والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم یقینا مقرر کړی دی الله تاسو د فرا تحلت ايمانكم پرانستل د قسمونو تاسو اوس هغه واقعیت اشاره کوي واذا سر النبي کله چې پټ وکړه نبی صلی الله علیه وسلم بعضی بیبیانو ته حدیثا یو خبره پټه خبره ورته وکړه هغه پټه خبره دا و چې دا غبین بزر نه بد نسکم او چاته علم و نو فلما نبأت به هر کله چې هغه خبر ورک پاغي سره خبر ورک چاته عائشه رضی الله عنها ته فلما نبأت به کله چې خبر ورکاغه په دې سره عائشه رضی الله عنها ته حتاب شي رضی الله عنها واظهر الله عليه او خبر ورک الله پاغي سره نبی صلی الله علیه وسلم ته پاغي الله نبی رسول الله خبر ک چې ستا بی بیانو دا صلاح کړی و بیا غله کېدل تا ورته ویلو راز ورته ویلو چې ته بدل نه وای او اغلړ غرازي وي عائشه رضی الله عنها ته څنګه راځي پاش نو نبی علیہ السلام راغې عرف بعضه واعرض عن بعض عرف بعضه عرف کله کله تعریف په معنا د الزام مرض په معنا د ملامت کولو یو معنا دا ده عرف بعضه ملامت ملامت ملامتي ورکړه دي ته په بعض خبرو باندې دا ملامت کړه چې تا ته ما دی ورځ خبر وکړه حفصه رضی الله عنها ته نبی اسلام وی چې ما تا ته دی ورځ خبر وکړه نو تا ول حد عائشه ته کوله نه بده کوله هغه ته کنه په دې ملامت کړه عرف بعضو یا عرف په خپل معنا عرف بعضو نو اخو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته بعضی خبره چې ګور تا ته ما دا خبره وکړه تا دا خبره ولې وخت کوله و اعرضان بعض او مخ واړو د بعض نه بعض خبرې نه کوم نه مخ واړو نبی علیہ السلام حساب سره رضی الله عنه طلاق ورنکړه قسم تنونه کې الای ونکړه خفت نه نشو بد اخلاقی ور سره ونکړه اشاره ستا چې نبی صلی الله علیه وسلم انتهایی خوش اخلاق ډیر زیات خوش اخلاق او باید سړی چې خزه په سالن کې مالګه زیاته کې کنه نو غریبي له سر مات کړي او بیا په دې روزه کې خزي غریبانان لګي خدمت پکې کوي کوي د ماسپخین نه بشوروي ما خام برو جماعت تکینی سړې به ودی او چې راپاس مال کدي زیاته کړل جو کنزل ورته شروع کی پس خپل سره به ولي هغه غریب به غروجم سي ماته نه کی اکه زیاتې ظلم ولې کوي ستاسو خدمت کله پاغشتي شریعت خو به دا نشتی او هغه د خدمت کوي ته شکریا ادا کا که مخامخ نه ادا کړي پښې چې خورته دعا وکړه کنه چې الله دې له جزای خیر ورکړي نو دا ظالم به چلو کی هغه په هغه روزه ماته کی وي کنزل ورته کی بدل دی ورته وي دا دومره خدمت چې دلو وکړه یقین ساته دا څومره زنانه چې خدمت کوي کنه د دې بدلی الله دوله ور کوي هکه دوه غیبت نه کولې دیو بل چغلیان نه کولې د دوه ډیره غټه مرتبه ده الله سره کوم خدمت ګره حدیث کې راځي من افطر صائما چا چې یو روزادار من روزه ما تکړه ما خام ورته کجوره کې خدا ډوړی ورته کې خدا نو دته دی ما چا چې روزه به ما تکړه دل الله دومره ثواب ورکړي څومره چې دی روزادار روزه نیسل د هغه د روزین الله څه شي نه کمي هغه ته دغه جل الله پوره ورکړي وته تا کوم د ثواب ملایږي خنو دا زنانه په څومره کسانو په دې کور کې روزه ماتي څومره کسان دي د دې ثواب ټول الله دې زنانه ولور کوي دا ګوره لوی فضیلت دی خو په دې شرط چې ګوره د دوم نیت صفای بعض وخت په کې قصد نه مرچکه زیات غورځي روکي کوي تندر په لګا نه نیت خپل خکی ا نیت خپل خکی نیت نه خرابوي الله دول اجر ورکي د دې خزي ګوره د خزو لوی حقوق دي خزه چې کله لور ده د کور کې نو د پلار من ډیر نازولي پلار منی ډیر نازولی او پلار ډیر زیات خیال ساتي نو په پلار درنې ډیر زیاته کله چې واده شي نو خاون منی عزت منی کله چې مور شي دا نو خپل اولاد منی ډیر درنې نو بیا الله پاک دینه مور جوړ کی او دې له لوی حقوق ورکی د خاون نه د دې حق زیاتی په ځای باندې د پلار حق کم دی په نسبت سره د مور مور حق ډیر زیات دی د مور عظمت هم دی د احترام هم دی ډیر زیات احترام به دغه ساتي حدیث کې راځي د مور د خپل اند الله جنت خو دی نو مور دومره عزت او احترام دی نو د مور په هر کور کې چې دغه زنانه دغه عزت او احترام دی نو خاون له پکار دي چې ته مې عزت وکړه ها که یو خزه بد خلقي کوي نو بیا خو هغه حدیث دی نبی رسول الله ورته لن ترفع اسواک علی زوجتك معاذ رضی الله عنه ته چې وصیت کو کنه خپل په خزه ډنډه اوچته نیسه مطلب چې بدخلقه خزه یې کنه داغه بیا حقیقم نه داسي څه شو څه دې ما وی عرف عرف بعض وارزان بعض نو مخ واړو د بعض نبی علیہ السلام هغه ته په خسته او اخلاق سره ملامت نه کړ دومره نو فلما نبأها بي هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکړي خزیتا حفصه رضی الله عنها ته قالت من انباك انباك هذا او یاغي چا ته ته خبر درک ته چا خبر کې نبی اسلام ته قال نباني العليم الخبير او د خبر راک ما ته غ په ذات خبردار ما ته الله خبر راک ان تتوبا الى الله فقد سغت قلوبكما که چرته توبه وباسئ تاسو الله تعالی ته نو دا تاسو باندې لازمي دی چې توبه وباسئ فقط سغت قلوبکما یقینا مایل شوی دی زړه تاسو د توبې ته د تاسو ایمان د خرج توبه وباسئ دینه توبه وباسئ وان تظاهر علیه که تاسو ډله جوړوي د دې پیغمبر خلاف و ان تزار علی که خلاف کوی د پیغمبر یا د خلاف پیغمبر ډله جوړوي نو یاد ساتئ فان الله هو مولاه یقینا الله د پیغمبر مولا دی الله یې دوست دی و جبريل او جبريل عليه السلام دی او صالح المؤمنین او ټول کامل نیکان مؤمنان دا ټول د نبی عليه السلام مرګري اول ملائکه بعد ذلك ظهير بچ کئ ځانونه واهلیکم او خپل کورنۍ د اورنا وقود الناس والحجاره چې خشاک داغي خلق ته والحجاره او غټي دي عليها ملائکه غلاظ شداد په دغه دوزخ منی ملائک تی غلاظ سخت طبيعت ولدي چې د چا سره نرمي خبرې نه کوي سخت بدی خبرې کې سخت طبيعت ولدي شداد سخت قوت ولدي چې د مقابله نه نه یریږي ډیر سخت دي لا يعصون الله ما امرهم خلاف نه کوي د الله د هغه هغه حکم نه چې الله ورته کړی ويفعلون ما يؤمرون کوي هغه چې الله ورته حکم کړی څه چورته حکم شي یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین کفروا لا تعتذروا اليوم کافر ته قیامت پر دی ویل شي او ویل شي کافرو نصوحه بعضی خلک دې کې قصې کوي چې یو کس واغه نصوحه نوم یو دا ټول دروغ دي ځان جوړ کړی نصوحه معنی دا اخلاص چې توبه او باسي په اخلاص سره توبه او باسي په اخلاص سره یا نصوحه مطلب دا دی ګندلو ته وي کله چې سړی ګناو کی کنه نو سړی هغه تعلق هغه زړه سری شي کنه نو الله وی راشه پرې توبه سره اوس دا وګنده دا سه توبه وباسه چې هغه زړه دی وګندلې شي دا سه توبه وباسه چې الله دنه خوشاله شي اخلاص سره توبه وباسه عسى ربكم نورهم یسعا بین ایدیهم و بیایمانهم رڼا د دوی منډي بوي د دوی سره مخکې د دینا او خي طرف ته د دی ګوره یسا بین ایدیم مخکې به تنه منډي ولی دا رڼا به تنه مخکې رواني ځکه دوی نیک اعمال کول په دنیا کې او بی ایمانهم خي طرف بی ایمانهم ولی وي خرچه سره اکثر په خي طرف کې کنه نو دوه پولیس خلاص منی خرچي کول صدقات په ور کول اے پیغمبره جهاد وکړه کافر سره والمنافقین او د منافقانو سره وغلو ظالم او سختی وکړه د دوه سره وغلو ظالم سخت شپه دوه باندې ګور وغلو ظالم کدا سب منافقانو سره ولګي نو بیا سخت شپه دوه باندې او کدا کفار منافقین دوه سره ولګي نو وغلو ظالم کلکېدل تینا مراد دي بیا کلک شه په دوه باندې د دوه خلاف کلک ودرېږه د کفارو سره چې جهاد کوي کنه نو هغه سره بالسيف کوي او منافقانو سره څنګه باللسان په جبه باندې ځکه چې منافق وته نه پیژنې کنه چې دا مسلمان دی او کسي شي دی په چې کومه پیژنې خو بیا و مسلمان مناظره کوي د بدعتيان چې دا مشرکان دا ټول دي کنه وغلو زالیم سخت شه په دوه باندې مواهم جهنم او زه د اوسېدو د دو جهنم د ټکانه د جهنم دی وبئس المصير ته په دې ګرځېدو د جهنم ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط وزدي زين الله دا ثابتې چې ګوره کتر ډیر غټ نسب ولا سړی کنه پیغمبر نه سي نو ستا نسب تا د الله د عذاب نه نشي خلاصولې ناغه نسب څه پکار شو نسب خو هغه پکار دی چې تا د الله د عذاب نه خلاص کړي د قیامت پر ورځ ګوره د نوح علی السلام خزه ده د نوح علی السلام خلاف و نوح علی السلام هغه د عذاب نه شي بچ کولی خاون دی لوط علی السلام دی دا خزه لوط علی السلام نه شي بچ کولی نسبونه ډیر غټ دي غټ نسبت نسب څه مطلب نسبت کنه نو نسبت چاته دی نوح علی السلام ته نسبت چاته دی لوط علی السلام ته لیکن هغه د عذاب نه نشي بچ کولی ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله یو مثال للذین کفروا د پاره کافرو کافرو د پاره یو مثال لې داغه د پوهه لپاره وامراه نوح د خزي د نوح علی السلام وامراه لوط او د خزي د لوط علی السلام ګوره امراه او زوجه کې تاسو فرق مخکې ویل لګا زوجه هغه خزي ته وی چې د خزي د خاون یو بل سره مکمل موافقت هم په عقیده کې هم په اخلاق خو کې او امراه هغه ته وی تحت عبدین پنیکا د دوو بندیانو زما کې من عبادنا د بندیانو زمنګ نه بندگان زمنګ هغه څوک لوط علیہ السلام او نوح علیہ السلام صالحین چې هغه دواړه نه کانو نو فخانتهما نقصان کړو دوی دا سره پاکه د کې خیانت کړو هغه سره خیانت کړو پاکه د کې ګوره د پیغمبر زنانه خزه چرته زنا نشي کولی ځکه الخبيثات للخبيثين پاغه کې یو خوب وسته دی اخو بس د زنا دا ډیر زیات قبیح چې د سړي خزه زنا کوي کنه دا ډیر قواحت دی نو د پیغمبر خزه داسې نشي کوي دغه خیانت نه مراد شي د عقیده چې دا دوه عقیده یې شرک وي فخانتهما نو فلم یغنیا عنهما من الله شیئا لری نه که د دې دواړو نه لری نه که خواندانو د دې دواړو لری نه که خواندانو د دې دواړو د خزونه د خزونه څه چلن نه که من الله شي عذاب د الله معمولی هغه خو الله په عذاب کې معذب کړی خو دا خواندان سره پیغمبران دي دوی نشي بچ کولی اشاره دی ته چې کومه خزه دا به خپل په عمل جنت ته ځي خاون به په خپل عمل جنت ته ځي یو بل عمل زور په کار نه راځي د پیغمبرانو خزه دی هغه غونې شي بچ کوله او نبی رسول الله حضرت فاطمه رضی الله عنها ته وایي چې بچي د قیامت پر خپل په عمل باندې زه نشم بچ کوله خپل په عمل بار چړې دي فرعون د نشي بچیلې دا غي د وجنه فرعون هغه اور د دوزخ ورته پیش کیږي ساره ما خام لیکن دا خزه دا جنتی ده الله وی خزه فرعون اس قالت رب ابن لي کله چې دی وی اے رب زما ابن لي جوړ کی مال را عندك بيتن کور ځان سره په جنت کې ګوره دو زنانه دوزخه ذکر کړي ادو جنته یو د فرعون خزه ده هغه ګوره هغه د دوزخ نه خپل خاون نشي بچ کوله او د فرعون په کوی کور کې هغه لکه پاتې شو لیکن هغه عمل د چا کې د جنتیانو او بل د ګوره مریم هغه څومره سختۍ پاغې راړي تهمتونه پاغې ولګېدل الزامات په لګیدل لیکن هغه د الله عبادت دوم نه پرخ نو و مریم ابن عمران التي او لور د مریم لور د عمران التي احسنت فرجها اغه زنانه چې بچ ساتل د خپل عورت فنفخنا فيها من روحنا نو فنفخنا فيها نو پوک الله منګه فيه یعنی فی جیبها دا په لفظ محذوف دی فيه في جيبها داغي په گریبان کې من روحنا د خپل طرف نه روح من روحنا نسبت الله ته شرافتن او تکریما دی چې موږ په خپل روح بکو ځکه د روح دغه نه د مانو چې شي نه پیدا دی وصدقت بكلمات ربه خو قانتی نیولې وي ځکه دی عمل د سړو په شان کو داسې نه راخته دی عمل د سړو په شان کو نو کانت من القانتين ودا په عمل کې پناري نو غونتي ناري نو شان عمل کو داسې ناري نه راخته الله دې رحم وکړي